نشته تاریخ دا غوښتل نه کنه وای نشته ته تاریخ نشته نه تاریخ ته تو ورو سوره بقره شروع او داغي کې دویمه حصہ وا چې د آیت نمبر 96 شپږ نوې شروع کېدا تر یو سل شپږ او یا پورې پدې حصہ او پدې برخه کې سلور بابونو په اول باب کې د منکرینو شپږ شبهات او اعتراضات هغه په اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ذکر کړ چې رسول الله ته وی یا رسول الله مون تا مون د الله رسول نه منو او هغه د پاره خپل اعتراضات پیش کړ او دا غي اعتراضات او جوابات چې کوم د قران کریم په احسن طریقې سره وکړل بیا د هغې په منځ کې زواجر وته ورکړل بیا په دویم باب د هغې کې چې هغه شروع کېدو د 124 نمبر آیات نه تر 141 نمبر آیات پورې په دې باب کې ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په دې شان سره ثابت کو چې يهوديان او نصارا او ته دا خبره ښکارا کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت ابراهیمی باندې دی د ابراهیم علیه السلام په دین او ملت باندې دی دا ورته ثابت کړه په پنځو شپږو طریقو سره او بیا یې ته زجرونه ورکړ اوس هغه اعتراضات چې په دې حصہ کې راتلل اته اعتراضات ټول مونږ اول نه شمار کړو نه هم د یو طرز دی ولیکن دویم طرز دا چې اته اعتراضات دي یو پکې قاعده ده نو پاره کې اوس دا و می اعتراض دی دو اعتراضات په دې برخه کې دا کې دا دویم باب دی دا دریم باب دی او دا باب بچلیږي تر 162 نمبر آیات پورې یو سل او دوش پیتم نمبر آیات پورې به دا دویم باب دی په دې باب کې بد دوا اعتراضات دوی پر رسالت باندې ذکر کړي یو اعتراض به دوی پر رسالت باندې دا کوي چې مونږ ته د الله رسول ځکه نه مني چې تا پرون یوې قبله ته مونږ کولو او نن بلې قبله ته مونږ کې نو تا خو زمونږ قبله پرې خو ده یا تا قبله بدل کړ لہذا مونږ تا رسول د الله نه منو یو اعتراض بر دوی داوی او د دې اعتراض با جواب ورکی تفصیلی دو به د قبلی د بدلیدو اجمالی علتونه بیان کی او دو به د قبلی د بدلیدو تفصیلی علتونه بیان کی او په دې مینس کې با آیاتونه وی د تاکید د تحویل د پاره به هغه آیاتونه ذکر کی دا شبهه چې بیا ختمي نو په اخر کې به مسلمانانو ته آداب ذکر کی 15 آداب بہت ذکر کی او د هغه نه ورستو به بیا دویمه شبهه او دویم اعتراض ویل دوی چې مونږه ستا رسالت زکه نه منو چې ته خو مونږه توای چې د الله توحید طرف تراشي خو په خپل ته په شرک کې او د شرک په ځایونو کې ته د شرکی عبادت کې نعوذ بالله دا د دوی اعتراض څنګه شرکی عبادت کې صفا او مروه کې ته منډې وې او صفا او مروه چې دي دا خو شرکی ځایونه دي په دې کې خو په یو غر باندې حساب پرته وا او په بل حساب پروتو په بل غر باندې نایله پرته وا او اساف او نایله خو دو بوتانو د مشرکانو نو يهودو وی دا خو د شرک اثرات دي د شرک شعائر دي مونږه دا نه منو او مونږه چې کوم دین زکه ستاره رسالت نه تسلیمو نو د هغې جواب به ورته ورکړي چې د الله بندګانو دا د شرک شعارات نه دي بلکې دا خو د الله د دین شعایر دي او دا د اساف او د نایلی د وجه نه دا سعی او دا منډه نه کیږي بلکې د دې وجه بدله ده بیا د هغې نه وروسته چې کله دا ذکر کی نو اثبات د رسالت اوشو اعتراضات دفشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دا مسله ثابت شو چې دا ثابت شوه نو د دین ورستو بیا ورته په دی باب کې هغه خلک چې دا مسله په تورات او انجیل او کې نه خبر دي او بیا یې پټي او نی بیانې نو هغه خلکو ته بیا سور کی زجر به ور کی او ور سره به تخویف هم ور کی او بیا پس دا غي نه کم خلک توبه و باسي نو هغه ته په دې منځ کې ورته بشارت ور کی او اخر کې بیا یو تفصیلی تخویف چې کوم نه هغه بس کی تفصیلی تخویف باور کی نو بس دو شبهات تی داغی جوابات تی او بیا داغی نه پس زجر دی تخویف ته بشارت ته تخویف اول دنیوی دی مختصر بیا بشارت ته بیا تخویف اخروی دی مفصل بس په دې طرز باندې بدا باب ختميږي 162 نمبر آیات پورې بدا بابي ښا نو هغه اوله شبهه او اول اعتراض د دوی دا دی سيقول السفهاء زرد چوای با هغه کما قل د خلقنا من الناس من الناس د خلقنا دا من الناس وسرولي وي زکه چې ملایان دي خو کار د امیانو شروع کړي دي کار د عوامو خلکو شروع کړي دي نو من الناس وسروي چې ولکه د مولانه چې کله امی جوړ شي کنه او دې چې کله د دین مقابله ته ودرېږي نو دا بیا داسې شي او صفهای ورته وی ما تاسو ته ویلو د صفها او اطلاق چې په قران کې کوم اطلاقات راغلي دي پاره کې د صفاحت اسباب د کمقلتوب اسباب کې یو سبب دار چې د الله او د رسول په فیصله باندې اعتراض کول نو دوی د رسول الله په فیصله باندې اعتراض وکړو نو ځکه ورته الله تعالی سوې صفهای ورته وی او سيقولو زرد چې وبوي بعض وي دا د تحویل قبلینا مخکی یا د تحویل قبلینا بعد دا خبره شوې ده نو کله تحویل قبلینا مخکی نو بیا مطلب دا پیشنګوی د قران د چې آینده کې به دا خلک دا خبره کوي او کله تحویل قبلینا بعد وی نو بیا خو اعتراضات دی شروع کړیو او بیا مطلب دا چې دی اعتراضات ته دوی دوام ورکړي دا به جاری مستقبل کې بم دوی دا کوي من الناس د خلقنا ما ولاهم سشی واړولو دی مؤمنانو دی رسول لرا عن قبلتهم دغه قبلی خپلنا التي اغه قبله کانو علیها چې ودی په اغه باندې کانو علیها کانو مستقبلین الیها دوی هغه ته مخ کوون کیو تر اوسه پوري او اوس د هغه نه دوی مخ واړولو نو دا ولې دا کارو دا اعتراض شول دوی دا دوی هغه اعتراض شول دا اعتراض داسې شوی ګورې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکی معظمین راغ مدینه منوره ته شپارس میاشت د الله تعالی په امر باندې الله ورته وی چې ته مونږه بیت المقدس طرف ته کوا شپارس میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته مونږ کولو خو تمنا د زړه داوا چې کاش کې زما مخ الله تعالی ما ته حکم وکړي او د کعبه طرف ته مونږ کوم دا تمنا کوله جبريل عليه السلام ته وی چې رسول الله تعالی کلمه دا قبله بدل کی هغه ورته وی زه خو یو عبد ما ته الله تعالی نه سوال وکړ چې الله دې بدل کی الله نه سوال وکړ الله تعالی حکم راولېږي چې قبله بدل کړه نو قبله بدل شو د بیت المقدس نه بیت الله شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په ټیم کې راغې او آیاتونه نازل شوی د غرمې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناستو تقریر وکړو چې دغه شان قبله بدله شو دا غي نه پس مونږ وکړو بیت الله شریف ته وکړو ها بیت په مونږ کې رسول الله نه تاو شوی ګوره ها دا د تعویذو خبره چې راځي مسجد قبلتین نو دا سره دا بل قوم دی طبیعت کوم درنه د دې باندې او کس لاړو هغه د مازیګر مونږ کولو هغه ته وی چې او دا الله بندګانو قبله بدله شوی د رسول الله مونږ کعبه طرف ته وکړو هغه ته خو پته وا چې دا شان قرائن ورته مخکې نه موجود و بس د دې قرائن په وجه هغه د دې خبره واحد تصدیق کړو او په دې منځ کې کعبه طرف ته مخ کړو نو دا هغه واقعي طرف ته اشاره ده په دې ځای کې يهوديان او دې خلکو اعتراض وکړو د پر رسالت باندې نو دا الله جواب کوي اول اولنې جواب اجمالی علت بیانې ما تاسو وی دوا علتونه په تفصیلی بیانې دوا علتونه په اجمالی بیانې اولنې اجمالی علت دا ده قل ورته وایا لله المشرق والمغرب خاص د الله په اختیار کې مشرق او مغرب مشرق او مغرب یاد کړ شمال او جنوب هم وسر راځي خو لیکن چونکه د زمکه دوا طرفونه حقيقي دي او دوا اضافي دي نو شمال او جنوب اضافي دي حقیقتا مشرق او مغرب دي نو په دی وجه باندې مشرق او مغرب یاد کړ مطلب دا دی چې لله الجهات كله كلها پوه شو کنه الله تعالی په اختیار کې ټول جهاد کی سلور واړه دا الله تعالی په اختیار کې دي اوس نو چې اداغه په اختیار کې شو دا جواب دی اصل کې داغه په اختیار کې شنو چاته به وای مشرق ته مخ کا چاته به وای مغرب ته مخ کا چاته به وای شمال ته مخ کا چاته به جنوب ته مخ کا په دې کې د چا سه اختیار دی د هغه مختار کل ذات خوخه ده چې چاته څنګه امر کولو دا خو تاسو غلطه خبره کوي يهدي من يشاء يهدي من يشاء هدايت کوي هغه چاته چې خوخه شي لار خي یا يهدي رسي من هغه څوک يشاء چې اراده وشي الى صراط مستقيم غلار نیغتا صراط مستقيم پدیدا کې سده صراط مستقیم په دې کې بعضی وایي دا قبله ده کعبه شریفه ده کعبه شریفه ته الله تعالی هغه څوک رسي چې چاته اراده وشي الله تعالی حق قبله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول او دغه کوم ده دغه امت ورته رسول او زکه صراط مستقیم ورته وی چې د ټولو انبیاء علیهم السلام قبله سو اصل کې کعبه وخا اصل کې کعبه ته نصارا او خپل قبله جوړه کړي وا يهوديان خپل قبله جوړه کړي وا يهوديان صخري د بیت المقدس ته مخکولو او نصارا چې هغه بیت الشرق طرف ته مخکولو خو لیکن دا قبله دوی جوړې کړي وي انبیاء علیهم السلام چې موسی علیه السلام په صخري سره ودریدو بیت المقدس صخري سره خو مخکولو به چرته کعبه طرف ته مخکولو به کعبه طرف ته دغه رنګي دغه چې کوم دی ابن جرير را نقل کړی دی چې په دغه کې په مسجد د صالح عليه السلام کې قبله کعبه طرف ته قبله کعبه ته نو دا صراط مستقیم ذکر د ټول انبیاء علیهم السلام قبله ده ورستو دوی دا قبله جوړ کړي دغه چې کوم دی ناس يهوديانو بیت المقدس طرف ته مخ کړو او نصارا او بیت الشرق طرف ته 300 وکاله بعد د قسطنطین د عیسائی کېدو نه پس چې کوم دینو دا درې سوه کاله بعد دوی بیا بیت الشرق طرف ته مخ کړی دی مخکې نه د دوی قبله هم سوه کعبه وه ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم وکذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس وکذالک جعلناکم او دغه رنگ وګرځولې موږ تاسو امتن هغه امت ما تاسو د امت اطلاقات کې متویل یو په امت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اطلاق کیږي نو امت محمد امت امت وسطن غورا معنا وسه کوي غورا بهترا خو پوه شو کنه دا وسط راځي یو وسط یو وسط ته وسط غورا ته وای وسط مینس ته وای ها نو دا دواړه راځي خجی اوس کذالک جعلناکم دا کاف تشبیهیه دلته کې تقدیر دی هغه کذالک کې قاعده راته یاد چې کاف کړه د بیان د کمال د پاره نو دا غ بیان کمال د پاره د هیڅ تقدیر مراو باسا وکذالک جعلناکم ام دغه شان ته په کمال سره مونږ تاسو جوړ کړي امت وسطا امت غورا په کامل طریقې سره امت غورا جوړ کړي لتکو یومانا وسطا دغه شوخه غورا او یا وای کی وسطا معنا میانځنه معتدل پوه شو کنه معتدل دې څنګه بین الافراط والتفرید يهوديانو تفرید کولو او نصاراو افراط کولو پوښ کنا الله تعالی دا امت چې نو دای په دې مینس کې معتدل لاولېګو خجل تکونو دې لپاره چې تاسو شهدا علی الناس گواهان په خلق باندې دا امت په خلکو باندې گواهان شي څنګه په دنیا کې دا امت په خلکو گواه دی څنګه حدیث کې راځي جنازه تیر شوا خلکو ویلې فلانه ډیر خسړې او ډیر خسړې او ډیر خسړې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وجبت بیا یو بل جنازه تیر شو بیا صحابه وی چې خاص دا سړی ډیر بد سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجبت صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله څنګه وجبت هغه دی ویل وجبت دا دی وی وجبت وی هغه بل سړی تاسو صفات کړو ما چې وجبت له الجنه د دې لپاره جنت واجب شو د دې بل سړی تاسو بد بیان کړ ما وی وجبت له النار تاسو گواہی قبليږي انتم شهدا او علی الناس تاسو په خلکو باندې گواهان دي په دنیا کې گواہی قبليږي دا معنی شو یا دارت په اخرت کې با انبیاء علیهم السلام الله تعالی راو غواړي نو هغه په خپل قومونو باندې څوک گواہی وکړي ټول انبیاء علیهم السلام الله مونږ ته دعوت ورکړو دوی زمونږ نه منل الله دا چې وای نو دوی ته اخره کې وای چې خاصه سو گواډی ته گواډه تسکیه وای گواډه سو دوی ته تاسو سره سو گواښته دي هغه وای دا امت محمد صلی الله علیه وسلم امت محمد صلی الله علیه وسلم چې راشي هغه ته وای تاسو وای او بالکل دوی دا خبره نه منلې نوح علیه السلام قوم نوح علیه السلام خبره نه منلې هغه قوم به ته وای تاسو ته پته تاسو غوډه نو ورستو وای وای نه زمون په کتاب کې راغلی تاسو نوح علیه السلام خبره نه منلې نو هغه گواہی به پلو کی بیا په دې اخیره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی د تذکیر دوی کې چې دوی دا خبر رښتیا وکړه او بالکل داسې شو لتكونوا بل معنا کوي لتكونوا شهدا شهادت په معنا د بیان سره په معنا د تبلیغ سره په معنا د تعلیم سره هم راځي ښا پوښوي او دا معنا نشاپوریم کړي دا په موضح القرآن کې شاه عبد القادر سیبم کړي دا نو هغه معنی مو کوي لتكونوا شهداء او علاف معنی د لام سره بشي لتكونوا دیر پارشي تاسو شهداء مبلغین رسون کی علی الناس للناس خلق تب تاسو حق رسوي ويكون الرسول عليكم شهيدا او وی برسول تاسو د فار حق رسون کې رسول به تاسو ته بیان در رسي تاسو به تاسو به خلق ته رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کنا چې په حجۃ الوداع کې چې مطلب دا دی تاسو حاضر خلک وسو کوي هغه غایبی نو تور سوي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها فدي آیات کو بل علت بیانې بل علت بیانې علت څنګه دي پولیس او خادم ته کې ها بریان معنی چې کوم کوي کنه چې رسول الله بیا دې کې حاضر ناظر ته نو خماره ته داغي جوابونه کړی په اصول کې هم چې هغه وایي چې شهیدن معنی نه چې حاضر ناظر موږ وایو شهیدن معنی حاضر ناظر نه ده شهیدن شهید معنی د گواه سره راځي هغه سره محکم نصوص راځي قل لا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب رسول الله وای چې ما ته مطلب دار د غیب پته نشته دی نو د غیب معلومات هغه ته نه کیږي څنګه حاضر ناظر دی دغه رنګي په دغه کې راځي کنه چې مطلب په ورځ د قیامت باندې به بعض خلک چې هغه د رسول الله دین بدل کړي دی هغه با روان وي او هغه به کوم د حوض کوثر طرف ته هغه به واپس کړی شي چې واپس کړی چې رسول الله به وای او صحابي او صحابي پوه شو کنه دا خو زما ملګری دي الله به ته وای نه فرشتي به ته وای نه نه تا ته پته نشته دی ما احدثو بعدک چې دوی ستانه پسته جوړ کړیو دوی خو دین بدل کړو تا ته پته نشته نو هغه نم هغه حدیث په دې واضح دلالت کوي چې رسول الله حاضر ناظر نه دی دا الله رسول دی غوره پیغمبر دی خو حاضر ناظر نه دی دغه رنګ پلا دلالت یوم یجمع الله الرسل الله بشول رسول الله نازل په سورته مائده آیات ته فیقول ماذا اجبتم تاسو ته جواب درکړ شو تاسو امتون تاسو نه پس کړو قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب غیب ته الله مونږ ته پته نشته دی دا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي او نه جوړ نه ګرځولې مونږه قبله التي قبله كنت عليها چې ته یې اوس پاغي باندې الا لنعلم ګور كنت عليها ما رما انت عليها سره وکړه دا فرا کړي دا فرای بغوی لوی نحوی دي کنه هغه کړي دا مول الا لنعلم مگر د دې لپاره چې مونږه د علم نسبت الله ته وشو نو مونږه معنی د تمیز کو د دې پاره چې مونږ جدا کو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول ممن دا غچانا ينقلب چې واپس کیږي علی عقبیه په پوند خپل باندې دا تحویل قبله کې بل علت او وجه صدا نو وی بل علت او وجه دا ده چې الله وی د پدې سره خلق معلومون چې ودرېګا کم خلق د رسول الله تابعداري هغه د رسالت د وجه نه کوي او کم خلق وسره اسې په پاټه کې ولاړ دي نو چې قبله بدل شي دا غي د خواهش خلاف خبره وشي نو پته به ولګي چې د خواهش خلاف خلق څه کوي نو خواهش خلاف په بعض خلک وزي چې مونږ نه منو او بعض وو چې دا خدای الله رسول دی په مونږ اطاعت فرض دی په هر حالت کې منو نو دا دوه قسمه خلک هغه الله وې د پراخکار کوم دا قبله مې ځکه بدل کړه نو دا كنت عليها انت عليها معنی سره شو ها کل پیغمبر یا دار چې وما جعلنا القبلة التي او مون او نګرځول قبلة التي هغه قبلة كنت عليها چې توی مخ کې پاغي باندې هغه وی کما قبلة او هغه وی بیت الله ابن کثیر وی بیت الله او نو بیت الله څنګه مخ کې خو نو مخ کې خو بیت المقدس کنه یاره هغه وای نه مخ کې په مکه کې بیت الله او مکه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم او درېدو بیت الله ته مخکول په داس یو جانب کې چې مخ په بیت الله ته راغی او بیت المقدس ته هم راغی نو اشتراکی قبله وا مشترک ودا قبله وا وغم وا بیا چې کله مدینه منوره ته راغی نو الله ورته وی بیا خو بیت الله بیت المقدس یو بل جدا شو یو په یو طرف کې شو بل طرف کې شو نو بیا الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیت المقدس ته شپارس میاشتې مونږ وکړه نو اوس په مکه کې خو قبله زړه سوا کعبه وکنه خو شوي نو نه دې ګرځول مونږه القبلة التي قبلة التي قبلة كنت عليها چې وی ته پاغي باندې په مکه کې کعبه وا ها اغي ته مونږ نه ګرځول الا لنعلم مگر دې د پاره چې مونږه کار کوم نه غسوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول ممن داغه چانه ينقلب چې واپس کیږي علاقه به په فندق په باندې دریو معنی دا ده چې دا قبله مسجد اقصا دی وما جعلنا القبلة التي ما حولنا القبلة التي مونږ وا نړو لا هغه قبله التي هغه قبله كنت عليها چې وی ته پاغي باندې الا مگر وا مړو لا لنعلم هغه قبله مو بدل کړه لنعلم دې لپاره چې مونږ راخ کارکو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول او جدای کوم من دا غچا نه ينقلب علی عقبی چې تاویږي په پوند خپلو اوس چې څوک د کعبه منون کې خلق وو هغه چې الله تعالی د کعبه نه قبله واړو لمه بیت المقدس طرف ته او هغه خلق رسول الله د رسالت د وجه نه منل بلکې خپل قومیت او جاهلیت پکې زیاتو هغه وی دا د مونږ نه منو د بیت المقدس ته مخ کړو نو یا هغه شو چې كنت علیها ته پاغي باندې په مکه کې وی نو په دغه کې په دغه کې مې ورواړو لا په بیت په مدینه کې د لپاره چې غیر احکارا کوم یا دا د چې بیت المقدس طرف ته رسول الله مخ کول نو بعض يهودم ویل چې بس سید مونږه منو د مونږ قبله طرف ته مخ کوي الله تعالی حکم کو چنه واوړه چې واوړې دو نو د هغه پته ولګی دا چې ودرېګه ته رسول الله خبره مانی ک خپل خواهش پس رواني نو هغه کې بعض خلک استل کړو وی نه ته کوم د قبلې نه مخواړولو نو دا ابتدا کړو مې يتبع الرسول ممن ينقلب او څوک واپس کیږي علاقه وي په پوند خپلو پوند دا دا په دی باندې څنګه سړی واپس کیږي مطلب دا په ظاهر راته او شي کنه مخکې نه دي وان كانت لكبيره وان كانت او یقینا دا اوریدل د قبله تحویل او تولی تر ضمیر راجی دی او یقینا دا اوریدل یقینا معنا مې وکړه کنه دا راځم بیا کوم لکبیره لثقیله دا ګران دی الا مگر پاغه چا باندې علی الذین هدى الله مگر پاغه چا باندې چې الله غي ته هدایت کړي هدى الله هداهم الله چې الله ورته هدایت کړي ان كانت لكبيره دا ان چې راشي کنه پسې لام راشي لکبیره کې څنګه راغله دي نو په دې دا کې مفسرین درې قسمه توجیهات کوي بعض وی دا ان په معنا د ما نافیه سره دی او دا لام چې دلته کې دا د معنا د الا سره دی دا فرا معنا کوي ما كانت ند دا اولې د قبله الا کبیره مگر ګران دی الا نو بیا دلته کې دا تکرار د الا راځي نو دی وجنه په دې دا کې دا نه صحیح کیږي البته چې کوم ځای کې دوا الا نه وي بیا ته صحیح کیږي وا ان كنت من قبله لمن الغافلين وان كنت او نو ته مخ کې دینه لمن الغافلين الا من الغافلين مگر د به خبرو نه وي ال تک به امانه کو او یا دار چې ان بصریان وای دا ان مخفف عن المثقل دی نو وا ان كانت وانه او یقینا شان دا کانت لکبیرتن ددا اوریدل دی قبلینا لکبیرتا گرانو الا علی الذین مگر پاکستان دی گران حد الله چې الله ورته هدایت کړی دریم ماندار چې دا ان دا سره دا ان په معنا د لو وسبیه سره دی و ان کانت لکبیرتا اگر چې ګران دی دا کار اگر چې ګران دی دا اوریدل الا علی الذین مگر پاکستان نه حد الله چې الله ورته هدایت کړی خلاصه دا شو د تیر ګروپ او د تیر جماعت او د تیر نظرین وتل دا ډیر ګران کاری خو الله توفیق هغه چاته ورکړي چې حد الله الله ورته هدایت او الله ورته توفیق ورکړي هغه ته وزي هغه یې مړه خو د الله د دین تابع ما خامخا پاټي پس کو نیم روان و ما کان الله ندی الله تعالی یضيع ایمانکم جزاء کی ایمانکم امام بخاری معنی کوي اے صلواتکم منزن استاسو ایمان اطلاق په صلات باندې په موز باندې کله اطلاق کیږي دا ځای دی نو مونږ الله تعالی تاسو نه ضایع کوي دا جواب د سوال دی يهوديان وی ها تاسو خدا شپارس میاش بیت المقدس طرف ته مونږ وکړو نو چې بیت المقدس طرف ته مونږ کولو تاسو هغه ملګری چې هغه بیت المقدس بیت الله ته پاتې نشو پرې مین مینس کې مړ شو دا غي مونږ نه خلار چپشو پوښ کنه الله تعالی وی هو غم زما پامر دام زما پامر دی ما کان الله ند الله ليضيع ایمانکم ضایع کون کې د ایمانونو د منزون استاسو ان الله ولین ضایع کوي یقینا الله تعالی بالناس په خلق باندې لرؤف الخامخا نرمی کون کړي رعفت دي ته ویل کیږي الذي يكشف الضر چې هغه ذات ته چې هغه تکلیف لري کوي يرد العذاب عذاب د پکېخه او رحیم الله تعالی نرمي کوون کې هم د مؤمنانو خپلو قد نرا تقلب وجهك في السماء پدې کې ذکر کوي اوس پدې آیات کې او د تحویل قبله تمنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا غي نه پس دا غي په باره کې وعده الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې الله وایي د بری دغه قبله تواړو دریم نمبر بیا امر د رسول الله ته خاص کر د قبله په باره کې دریم نمبر بیا امر د ټولو مؤمنانو ته سلورم نمبر بیا چې کوم دی نو پاغي باندې دلیل نقلی چې کوم دی نو هغه ذکر کړي او پنځم نمبر بیا تنبیه ده دا پکې دی قد نرا تقلب وجهک دا رسول الله تمنا قد نرا یقینا مونږ وینو قد چې په مضارع داخل شي معنی د تقلیل ور کوي خو لیکن د الله په صفاتو کې نه الله تعالی چې کله داس نسبت وته وشي نو هغه معنی به یقیني کې یقینا نرا تقلب وجهک مونږ وینو بار بار اوریدل د مختا فی السماء الی السماء طرف ته اسمان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم با اسمان ته قتل چې کو اوس راته حکم شي چې قبله بدل کا کو اوس راته حکم شي چې قبله بدل کا دې په انتظار باو نو قد نرا تقلب وجهک فی السماء تقلب معنا زمون په استادانو کې مولانا حسین علی رحمه الله هغه دا معنا کوي چې تقلب معنا تکلف ته او تقلب معنی غم دی مطلب د غم د وجنه ته مخاله غم دا دی تمنا دار چې قبله بدل شي او غم دا دی چې یاره دا قبله ته بدل شي يهود به اعتراض کوي ولیکن رستو فلنولینک قبلة ترضاها پاغي باندې بیا یو قسم ته دغه راځي چې نه ستاده قبله خوخه خو شنو غم پکې بیا نه راځي دی وجه موږ وایو چې تقلب په دلته کې کوم دی دا تکرار په معنی سره دی قد نرا تقلب وجهك یقینا مونږ وینو بار بار اوړول د مخستا په سما طرف د اسمان ته نو وعده وګور دویم نمبر سو وعده کوي فلن ولینک نو خامخا مونږ بواړو تا قبلتن هغه جهت تا هغه طرف ته ترضاها چې ستابه خوخوي چې تی خوخه هغه طرف ته مونږ اړو دای وسره وعده وکړه اوس فول وجهک انه اوس ته امر وکړو پس واړه او مخفل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا شطر د یو سیس ټوکړی ته ویل کیږي ها اوس بیت الله خو چون کې ټول مسجد حرام نه ده کنه مسجد حرام کې بیت الله یو ځای دی نو هغه یو طرف دی طرف واقع دی صحیح شو کنه یو طرف ته مخ کې اوس دا خبره ده چې مطلب خلق درې قسم دي یو په مسجد حرام کې دن نه دي هغه کو به عین کعبه طرف ته مخ کوي یو قسم خلق چې کوم دی هغه مسجد حرام نه بهر دي هغه به کوم طرف ته مخ کوي مسجد حرام ته مخ کوي یو قسم خلق د مکی نه بهر دي بس هغه چې حرم ته مخ کی نو بس هغه کافی شو حرم بیا و د علاقه د مسجد حرام نه غټه پوه شو نو هغه دی وحيث ما کنتم اوس دا خبره چې خاصه شو مخ په مسجد حرام طرف ته دا کوم که د علاقې نه بهر خبري نو هغه ټولو خلکو ته امر وحيث ما كنتم فكم لا کیچی تاسو فولوا وجوهکم نو اړوي مخونه خپل شطره طرف ته دی مسجد حرام ته دلته مسجد حرام کې دنم بهرم ها اوس په دې خبره باندې دریم علت دریم وجه ذکر کوي او دلیل نقلی دی ها چې ګورا مسجد حرام ته می قبلی ته مستاسو مخ ولې واړولو وجه صدا علت صدا علت ذکر کړي علت ثالث دریم علت وان الذين يقيننا كسان اوتل کتابه چې ورکړ شوی ورته کتاب لا يعلمون خامخا خپويږي انه الحق چې دا اوریدل د قبله حق دی من ربهم له طرف د رب د دوی نه دی ولې دی په خپل کتابونو کې کتل دی تورات کې چې رسول الله وکم خو مخ کوي کعبه طرف ته نو ال تداشتره نو د دی وجنه مستا مخ دغه طرف ته واړو وما الله بغافل ان الله تعالی به خبر عما دا سن يعملون چې دوی عملونه کوي ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب دي کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي او درې قسمه اهل کتاب درې قسمه علما ذکر کوي یو قسم علما معاندین زدیان هغه ته چې تاسو مرام د حق دلایل لاوړي نه مني پوه شو کنه دویم نمبر قسم خلق دی اهل حق هغه صحیح خلق هغه حق مني دریم قسم خلق مداهنینی هغه حق پټی د چا د یری د وجنه د چا د وحدی د پیسو د روپو د وجنه د تحویل قبله کې د اهلی کتاب علما درې قسم شو یو قسم زدیان ویني مې دویم قسم اهل حق دریم قسم سدي هغه پټون کې د حق مداهنین دا ګوري ولا ان اتیت الذین او کچرت تراوړیا کسان ته اوتل کتاب چې ورکړ شوی او ورته کتاب بكل آیه هر یو دلیل په تحویل د دې قبله په د کعبه په قبله باندې او ته قسمه قسم دلایل راوړي ما تبعو قبلتک نو تابع کیږي دوی د قبله ستا بعضی ما تبعو دینک قبله مار د دین سره مرادي نو دا شو وما انت بتابعن او نیتو تابع کیدون کې قبلتهم د قبله د دوی د دوی د قبله ته چې دوی په باطل ولاړ دي دلیل نه مني نو تم بیا کلک شه تم کلکی تر دوی د قبله تابعداري مکوا ته کتا سره خو حق شته نو ته بیا دا سره کلک شه وما بعضهم اوس د دوی بل یو خباست بیانې چې او دوی په خپل کور کې نه دی جوړ ښا وما بعضهم ندی بعض د اهلی کتابونه بتابعن تابع کیدونکو قبله بعضن د قبله د بعضو يهوديان د نصارا او قبله ته مخ کوي نصارا د يهوديان او قبله ته مخ کوي یو بل سره په خپل کور کې اختلاف دي ولئن اتبعت اهواهم او کچرت تتابع شل خواہشات دوی من بعد ما جاءك من العلم پس داغینا چراغ تا العلم دلیل وحی وحی دلیل تراغ علم در تراغ د وحی انک اذا نو یقینا تو په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخاله چانه وای د ظالمانو نه دا ورته ظلم کی کتر دوی د قبله تابع شو رسول الله خو تابع نشو کنه یا یعرفونه پی جلیدا اوریدل د قبله په خپل کتاب کې ورته داسې معلوم دي کما یعرفون ابناهم لک پی جلی چې زامن خپل خپل بچی چې څنګه پی جلی دک کشان ته دا مسله معلومه ده چې بالکل رسول الله با چرته مخ کوي کعبه طرف ته مخ کوي دا ته معلومه ده او هغه په دې باندې اقرار کوي دا خلک چې آتیناهم الكتاب اوس دریمه فرقه و ان فریقا او یقینا یو درې مړلا یو بل ډلا درې مړلا منهم د دې اهل کتاب نشتره لا یکتمون الحق خامخا پټای حق وهم يعلمون او حال دا دې چې دوی خپويږي چې دا حق دی خپته یې ورته چې حق دا دی خو هغه حق باندې ګوتې کی دی او هغه څه کې هغه پټ کی دا هغه مداهنین درېمه فرقه خلق شو تحویل قبله بارکه درې قسمه خلق شو اوس وته وای چې ښا حق به وس شي حق به ست وای موږ به حق څنګه پیژنو وای د حق تعریف وسان دی الحق من ربک حق هغه چې د رب د طرف نه هغه وای دغه وای دی وای هغه وای نه نه نه هغه دغه فریق دی یار سوای پس وجه وای د چانه وای کده الله د طرف او حق دی که د خپل ګیړې نه ویلو حق نه دی بس الحق من ربک الحق مبتدا را من ربک خبر دی حق هغه دی چې د رب د طرف نه ای پوه شو بس لنډه شو فلا تکون ندا قبلی تحویل د رب د طرف نه دی لہذا بس دا صحیح دی فلا تکون نن ته مکیګه من الممترین د شکیانو نه پدی خبره کی چې شک دی راشي چې را دا تحویل د قبلی وسنګ ایدا با صحیح او که به صحیح نه